الہی تو بگاریم پر گناہ استغفر اللہ استغفر اللہ په گناہ سره درنو اوریدونکو اوس هم ستاسو پام راړو د الحاج مولوی عبدالهادي حماد صاحب یو اصلاحي بیان ته په دې هیله چې د پای تر شیبو را سره مل واوسئ اورونو مؤمنانو د انسان جوړښت په داسې ډول باندې سوی دی چې طبعا د انسان سره خطا تیروتنه ملګرې وي او انسان عاجز وي د انسان څخه داسې کړنې ترسره کیږي چې خلک ځینې ناراضه سي خپل حقیقي معبود ځینې ناراضه سي داسې څه تر سره کړي چې خپل ځان ته تاوان ورسوي دا هغه کارونه دي چې الله عز وجل د انسان په طبیعت کې پیدا کړي دي او فطرتا د انسان سره دا شان غښتي دي خو مهمه خبره دا ده چې د انسان سره خو دا شیان سته دا چې د دې شیانو څخه د خلاصون لاره به څه وي دا دوې خبرې دي یوه خبره دا ده چې الله عز وجل چې د انسان حقیقي معبود دی د انسان حقیقي خدای دی هغه څنګه د انسان څخه راضي سي که د انسان څخه کمه تېروتنه وسي د الله حق ځینې وخوړل سي داسې کار ترسره کړي چې الله ځینې ناراضه سي یا د الله جل جلاله د مخلوق حق وخوري د الله جل جلاله د مخلوق د حق خوړلو څخه د الله جل جلاله د مخلوق د حق خوړلو په وجه باندې الله ځینې ناراضه سي خپل حقیقي معبود ځینې ناراضه سي د خلاصون لاره به څه وي دا یوه خبره ده او دوهمه خبره دا ده چې ډېر وخت داسې وي چې کله څوک د یوه بل انسان حق وخوري هغه انسان چې دا یې حق خوړلی دی مخکې تر دې چې استغاثه الله ته وکړي مخکې تر دې چې الله ځینې ناراضه سي هغه ته الله جل جلاله دومرې واک او قوت وله ورکړی وي چې دی په دې دنیا کې هم راکش کړي سزا ولا ورکړي او د خپل حق ځینې واخلي دغه دوې خبرې چې سړی سره پر تله کې د دې دواړو خبرو څخه یوه بله خبره پیدا کیږي هغه دا چې که چیرې یو سړی راولاړ سي د یو زورور چا حق په خطا یا په قصده باندې وخوري نو هغه زورور کس به په ډېر غرور او زور سره ده ته ور حمله کړي او حق به ځینې واخلي او که دی په یو چل باندې ځان ځنې خلاص کړي او یا یې هغه قصدا ترې وخته پورې پرېږدي نو دی څه چل کوي دی کوشش کوي و هغه ته زارۍ کوي چې ما معاف که زما څخه انتقام ماخله نور خلک پر مرکه کوي نور خلک ورته واسطه کوي ډول ډول لارې په کار باندې اچي د دې لپاره چې د هغه کس د ظلم څخه یا د هغه کس د انتقام څخه یا د هغه کس د زور او سزا څخه ځان خلاص کړي ټول عمر په دې فکر کې وي هېڅکله داسې نه کوي چې بې پروا واوسېږي حتما د خلاصون لاره پیدا کوي او که چیرې یو چا داسې کړنه ترسره کړې وي چې په هغه سره الله ناراض وي الله جل جلاله خلق وایسته کېدل نه غواړي الله جل جلاله د مرکې خلق نه غواړي الله جل جلاله په خپل او خپل بندگانو ته اعلان کوي او دا ورته وایي استغفروا ربکم انه کان غفارا اې بندګانو زما اې انسانانو د خپل رب څخه مغفرت وغواړي الله بخښونکی دی الله درته وایي الله امر درته کوي وایي ولاړ سه ولاړ سه د الله څخه خپل رب څخه مغفرت وغواړه الله وایي زه مغفرت درته کوم هغه درېیمه خبره چې ماحول پیدا کېږي هغه دا ده چې ستا د یو بنده حق خوړلی وي د یو زورور چا حق یې خوړلی وي چې هغه ستا موټ در پیچلی سي هغه تا ته نه وایي هغه تا ته اعلانونه نه کوي چې راشه زما څه بخښه وغواړه زه یې درکوم بلکې هغه د انتقام په فکر کې وي خو ستا حقیقي رب هغه زورور ذات چې دغه انسان دا یې بنده دی او دغه کس چې تا ته زارۍ نه کوي ستاسو انتقام اخلي په میلیونونو واره الله پر هغه باندې واکمن دی د هغه خدای دی د هغه خالق و مالک دی بلکې داسې واکمن ذات دی چې په دنیا کې مشابه نه لري مثال نه لري نه امکان سته چې دومره واکمن او ځواکمن ذات بې داسې داسې ځواکمن ذات چې ستا رب دی تا ته اعلان کوي بیخي په ډېرو ځایونو کې درته وایي وایي د خپل رب څخه مغفرت وغواړه ای انسانه ستا څه چې تېروتنه سوې ده ستا څه چې ګناه سوې ده ستا څه چې خطا سوې ده پروا نه کوي د خپل رب څخه بخښنه وغواړه هغه بل انسان چې ستا په مثل یو سړی دی د هغه حق چې تا خوړلی دی او پر تا زورور دی هغه تا ته نه وایي چې راشه زما څه بخښنه وغواړه زه یې درته کوم بلکې خوابدی وي ستا د انتقام په فکر کې وي ستا د بدلې په فکر کې وي ته زارۍ ورته کوې هر هغه څوک چې بد عمل یې کړی وي ګناه یې کړې وي ناروا یې کړې وي یا یې پر خپل ځان ظلم کړی وي د دوزخ پر لاره باندې تللی وي د جنت لارې پرې ایښي الله یې ناراضه کړی وي ثم یستغفر الله بیا د خپل رب څخه طلب د بخښې وکړي الله وایي خبر اوسې یجد الله غفورا رحیما خپل رب به داسې پیدا کړي چې هغه به ده ته بخښه وکړي هغه به پر ده رحم وکړي ځکه هغه غفور ذات دی رحیم ذات دی زیات بخښه کوونکی دی زیات رحم کوونکی دی دا دوهم ځای بل ځای الله عز وجل فرمایي یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم اې زما بندګانو! اې هغه بندګانو چې پر خپل ځان مو ظلم کړی دی تېری مو پر خپلو ځانو کړی دی د دوزخ پر لاره تللي یاست نارواو ګنایو مو کړي دي د خپل رب مخالفت مو کړی دی خبر اوسئ د الله د رحمت څخه مه ومنه امیده کیږئ الله جل جلاله د ټولو ګناهونو بخښه کړي الله بخښونکی دی الله رحیم ذات دی دا درې ځایونه څلورم ځای کې الله عز وجل فرمایي وان ربک لذو مغفرة للناس على ظلمهم خبر اوسي ستا رب چې دی خاوند د مغفرت دی ټولو خلکو لره پر هغه ظلمونو باندې چې دوی کړي دي هغه نارواوي هغه مخالفتونه هغه د الله جل جلاله د حکمونو څخه خلاف ورزي چې د کړي دي د هغو ټولو په اړه الله عز وجل مخشونکی دي ټولو انسانانو ته پنځم ځای الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي ان الله یحب التوابین ویحب المتطهرین الله عز وجل د هغه کسانو سره محبت لري چې د الله جل جلاله په وړاندې توبه ایستونکي وي الله عز وجل ته توبه بس کم ګناهونه چې ده کړي دي د هغو د هغو پښیماني کوي د الله څخه مغفرت غواړي الله عز وجل د داسې کسانو سره محبت لري دا بل ځای دی دا پنځم ځای و چې الله جل جلاله و خپلو بندګانو ته اعلان کړی دی تا چې د یو چا حق خوړلی د یو زورور حق چې خوړلی وي هغه به تا ته داسې آلونه راواستي چې راسه زما څه بخښه وغواړه زه بخښنه درته کوم بلکې چیرې ته به زارۍ ورته کوې مرکې به وراستی استازي به وراستی سپېنږیري به باندې مرکه کوې چې ما معاف که زما څخه تا سوې ده دا شپږم اعلان دی چې الله په قرآن کریم کې خپلو بندګانو خپلو نعتوانو بندګانو ته کړی دی داسې زورور ذات ورته کړی دی چې په دنیا کې د ده په مثل باندې فکر لا نسي کېدای داسې واکمن بل ځای الله عز وجل فرمایي فإن تبتم فهو خير لكم که چیرې تاسو توبه وباسي و خپل رب ته د ګناهونو پښیماني وکړي فهو خیر لکم دا ستاسو لپاره خیر دی ګټه به مو لاسته راوړې وي د الله رضایت به مو لاسته راوړې وي اتم ځای کې الله عز وجل فرمایي وتوب الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون اي انسانانو اي مؤمنانو والله ته ټوله توبه وباسي کم ګناهونه چې مو کړي دي د هغو په اړه د الله څخه مغفرت وغواړي الله ته توبه وباسي د ټولو ګناهونو پښیماني وکړي ای مؤمنانو تاسو به خلاص سي کامیابه به سي ستاسو د کامیابۍ لاره دغه ده الله مغفرت درته کوي بل اعلان الله عز وجل فرمایي انسانانو ته فرمایي الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات هغه چا ته سخت تکلیفونه نه ورکوي چې توبه وباسي ایمان راوړي نیک عملونه ترسره کړي دغسې کسان چې توبه وباسي هر څومره ګناهونه چې کړي وي توبه یې ایستلې وي ایمان یې راوړی وي عمل صالح یې کړی وي الله جل جلاله فرمایي وایي دی چې هر څه ګناه یې کړي دي هغه ټوله زه په نیکۍ وربدلوم سزاوې یې په امتیازات وربدلوم سزاوې یې په مزدورۍ وربدلوم ټول ګناهونه چې یې کړي دي هغه پرېږدي توبه باندې وباسي الله وایي نږدې دی چې دا کس به د مفلحانو څخه جوړ سي دا هغه خوشخبرۍ دي چې الله جل جلاله یې خپلو بندګانو ته بیانوي د الله د خوا غوښتنه کیږي دا د الله محبت نه دی انسانه ستا سره چې الله درته وایي وایي هر څه ګناوې چې دې کړي دي راسه الله وایي زه مغفرت درته کوم یو بل واکمن به داسې وکړي یو بل ځواکمن چې تا داسې خطاوې تېروتنې کړې وي هغه درته په قهر وي هغه به درته ووایي چې راشه زه مغفرت درته کوم او که هغه به خلک په تا پسې لېږي تا به بندي کوي ویي وټکوي به دي هغه ته به ته زارۍ کوې هغه ته به ته د غونه اعلانونه کوې د غونه خبرونه به ورځ کوې ما ته معافي وکړه هغه به دې لا معافوي نه سره د دې چې هغه حقیقي ستا رب دی هم نه دا د الله جل جلاله احسان دی د الله رحمت دی چې انسانان ګناهونه کوي بیا یې ورمعافوي چې ما دې توبه وباسي هلته به بله بده وایي چې انسانانو ګناوې کولی او الله عفا نه ورته کولی مخکې خبر ورکولی چې ته ګناه مه کوه بیا که تا ګناه کړې او بیا سزا درکولی او بیا هیڅکله معافي نه وای هلته به بده وای دلته خو الله جل جلاله تا ته اعلانونه کوي په ډول ډول الفاظو درته وایي و ای زما بنده راسه راسه توبه وباسه الله وایي زه به دې ټوله ګناهونه در معاف کم او ګناهونه به دې په نیکیو در بدل کم سبحان الله دولسم ځای دی دولسم ځای الله عز وجل داسې فرمایي یا ایها الذین آمنو توبو الی الله توبه نصوحا ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی و الله ته توبه وباسي نصوحا توبه وباسي توبه نصوحا توبه نصوحا دې ته ویل کیږي چې یو څوک د ګناه څخه خلاص واخلي او بیا ټینګ په رښتیا دا داسې هوډ وکړي داسې کلکه اراده وکړي چې زه به بیا دا ګناه نه کوم رښتانۍ توبه دې ته توبه نصوحا ویل کېږي دا دولس آیاتونه وه په قرآن کریم کې دولس خوشخبریانې وې دولس ځایه الله جل جلاله تا ته اعلان کړی و چې راسه ای زما بنده توبه وباسه زه به ګناهونه در معاف دا هغه ګناهونه دي چې تا ستا څخه ترسره سوي دي تا قصدا کړي دي الله در معاف کړي دي هیر او خطا خو په هیر او په خطا خو الله عز وجل څوک نه نیسي دا لو د خوشحالي خبره ده د خوشي خبره ده ته د د انسانانو سره پر تلکه تکراري ډول مو هغه مثال ووایه که تا د یو بنده حق خوړلی وي یو بل انسان ستا په ډول دی یو بل انسان چې دونه قدرت نه لري لکه الله یو بل انسان ستا حقیقي خدای نه دی یو بل انسان چې تا ته دوزخ نسي درکولی د قبر عذاب نه شي درکولی یو بل انسان چې ته ځینې پټېدلی سې ځینې تښتېدلی سې ځینې خلاصېدلی سې یو بل زورور پیدا کېدلی سي چې تا ځینې خلاص کړي هغه تا ته نه وایي چې راځه زه بخښه درته کوم بلکې هغه تا ویي وټکوي بندي کوي دي کړي د هغه حق خوړلی و تا چې د الله حقوق خوړلي دي د الله مخالفتونه دې کړي دي الله هغه ذات دی چې تا بل څوک نه سي ځینې خلاصولی الله هغه ذات دی چې د هغه په څېر باندې بل واکمن نسته چې تا ته او هغه ته پناه یوسې په قبر کې هم نسې ځینې خلاصېدلی په قیامت هم نسې ځینې خلاصېدلی پټېدای هم نسې تښتېدای هم نسې داسې ذات داسې لوی ذات تا ته اعلانونه کوي د پیغمبر پر ژبه باندې بیل بیل په بیلو بیلو الفاظو باندې تا ته خبرونه درکوي چې راسه راسه وخت خپل رب ته توبه وباسه الله دې قبلوي نو هغه وخت به ستا بیخی بی پروایی یی چی له دې دومره خبرتیاو سره سره بیا هم ګناهونه کوې توبه نه باسې غافل وې د الله دومره رحم او ستا دومره بی پروایی څونه لرې خبره ده د الله رحم بیخی زیات دی دا دولس آیاتونه وه چې موږ بیان کړه د توبې په اړه باندې د توبې د قبلېدو په اړه باندې نور آیاتونه هم ډېر شته خو د عمر قدر کفایت کړي همدا ډول احادیث هم بیخي زیات په دې اړه راغلي دي چې د الله جل جلاله رحمت زیات دی د الله جل جلاله له لوري څخه هره توبه قبلیږي چې بنده یې وغواړي یو څو حدیثونه به د نمونې په ډول راوړو د ټولو راوړل خو د توانه وتلی کار دی او مؤمن مسلمان چې زړه یې پاک وي د هغه لپاره پر یو حدیث باندې هم باور کیدای سي یو حدیث دی چې ترمیزی شریف را نقل کړی دی د انس بن مالک رضی الله عنه په روایت باندې انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي وایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واورېدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ویل ای انسانانو ستاسو رب تاسو ته خطاب کی ای انسانانو الله تاسو ته داسې وایي یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما کان منک ولا ابالي الله و خپلو بندګانو ته فرمایي و ای د آدم زویه ای انسانه ای زما بنده که چیرې ته ما وبولې ما ته راغږ کې زما سره غوښتنه وکې او ما ته امید ولرې زه به د هر هغه ګناه چې ستا څخه سوې ده د هغه مغفرت به درته وکړم اولا وبالي زه د دې هیڅ پروا نه لرم په دې کار سره ما ته هیڅ تاوان نه رسېږي یا ابن آدم لو بلغت بک ذنوبک عنان السماء ای د آدم زویه ای انسانه که چیرې ستا ګناهونه دومرې ډېر سي چې د اسمان کنارو ته ورسې شي دغه خلا چې د اسمان او د مځکې په منځ کې د دا ټولو ستا ګناهونه ډک کړي او بیا ته زما څه مغفرت وغواړې الله وایي زه به مغفرت درته وکم د ټولو ګناهونو مغفرت به درته وکم ټولو ګناهونه به در وبخښم او په دې زه هیڅ پروا نه لرم زما رحم ته کم نقص نه رسېږي نه ما ته کم تاوان رسېږي دا په دې باندې زما پروا نشته يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا وای کچیرې ای انسانه ته د مځکې د اطرافو د ټولې مځکې په څیر ګناهونه ته خپل رب ته راوړې او دومره ګناهونه دې ترسره کړي وي لکه د مځکې د غټوالي په څیر او بیا ای انسانه ته زما سره ملاقات سې زما سره دې شریک نه یې نیولی الله وایي زه به د هومره مغفرت درته وکم دا ټولې خطایاوې به په په نیکیو درته بدل کم لکه په مخکې ځای کې چې الله عز وجل په آیات کریمه کې وفرمایل فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات دغه توبه ایستونکي د ایمان راوړونکي دا چې توبه یې ایستلې ده د دې کسانو نیکي الله وایي د په بدۍ زه په نیکۍ وربدلوم نو الله عز وجل په دغه حدیث کې یو حدیث چې ابو داود را نقل کړی دی د ابي هريره رضی الله عنه په روایت باندې ابو هريره رضی الله عنه فرمایي وای ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واورېدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل په بني اسرائیلو کې دوه وروڼه وه د یوه کار او دنده دا وه چې ګناه به یې کول هېڅ د عبادت پروا یې نه درلوده او هغه بل کس چې هغه به شپه ورځ په عبادت اخته و دغه عابد ورور د الله فرمان بردار بنده تا به ټول عمر هغه بل ورور چې ګناهګار و هغه ته به دا وویل چې ای زما وروره دا ګناه مه کوه د الله نافرماني مه کوه د الله عبادت وکړه د خپل رب څخه مخالفت مه کوه هغه بل ورور به یې نه منل پر دغه ګناه به ټینګ و یوه ورځ د عابد ورور دا نیک ورور یې راغلی هغه بدعمله ورور یې په یو ګناه باندې اخته دی بیا یې ورته وویل ای زما وروره ته ولې دا ګناه کوې مه کوه دا ګناه، دا ګناه پرېږده، د الله مخالفت پرېږده. دا ګناهګاره ورور یې ورته وویل چې وروره ځه ما او خپل رب سره پرېږده، ته ته څه پر ما امریت کوې، ته اوس پر ما باندې محافظ یې، ته د الله استاذ یې، ما د ګناه څخه ګرځې، ته زما د رب د خوا پر ما باندې رقیب مقرر شوی یې چې ته زما حفاظت وکړې، ما د ګناه څخه راوګرځوې، هیئت یې. هغه ورته وویل، هغه عابد ورور ته قهر او غصه وارله. ورته ویې ویل ول په الله قسم کوم الله ولاکه تا ته مغفرت وکړي او الله دې ولاکه جنت ته داخل کړي په قهر باندې دا خبر ورته وکړل او لاړ چې زه ستا د خوشحالۍ دپاره وایم او زه ستا دپاره وایم زه زه زه ستا د آخرت دپاره وایم چې ګناه مه کوه ته ما ته وا چې ځه زه ولاړ سم او خپل خدای سره پرېږده نو دا قسم یې ورته وکړي چې والله که الله مغفرت درته وکړي والله که دې الله جنت ته داخل کړي د څه وخت په دېرېدو سره دواړه وفات سوه او دواړه و خپل رب ته راجمع سول د خپل خپل بادار په حضور کې ودرېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي دغه دوه وروڼه چې یو ګناهګار و یو نیکو کار و داسې ژوند سره کړی و دواړه چې مړه سول د الله په حضور کې ودرېدل الله جل جلاله د هغه نیک انسان څخه پوښتنه وکړل او ورته ویې ویل چې ای زما بنده تا خو زما عبادت کوی دا بل رور دې ګناه کول تا دا بل رور ته وویله چې والله که دې الله مخ... الله بخښه درته وکړي والله که الله مغفرت درته وکړي والله که دې الله توبه قبوله کړي والله که دې الله جنت ته داخل کړي تا خبره دې ولې ورته کوله ته پر ما تا پر ما علم درلودی چې زه چاته مغفرت نه کوم ته به ما خبر وې چې زه ګناهونه د خپل بنده نه بخښم او که کم څه چې زما په توان کې دي پر هغه ته قادر وې ما چې مغفرت کولی تا به بد تا به پورته ګرځولی ولې دې دا خبره ورته وکړه نو په بنده کې خو بیا دومره جرأت نسته چې د خپل بادار ول ته جواب ووایي نو الله جل جلاله هغه ګناهګاره بنده ته وویل ول ځه ته ولاړ څه جنت ته او بل ته وویل چې ځه ته دوزخ ته ولاړ شه ملایکو ته امر وکړي یو جنت ته داخل کړي بل یې دوزخ ته داخل کړي نو دا د الله جل جلاله قدرت دی دا سزا چې دا نیک عمله ته وله ورکړل دا صرف پر دې خبره باندې چې ولې تا وویل چې الله مغفرت وکړي الله وایي زه حتما مغفرت کوم هره ګناه بخښم چې بنده یې زما څخه وغواړي دغه ستا ګناه دی چې ته وایې الله مغفرت غفور رحیم نه دی الله غفور دی الله بخښه کوي بل حدیث چې امام مسلم رحمت الله علیه را نقل کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم أكثر من سبعين مرة رسول أكرم صلى الله عليه وسلم خلق تو فرمائل لي خلق الله ته توبه وباسي د الله سره مغفرت ته ګناهو کوي باور وکي زه په هر ورځ کې تر اویا واره زیات د الله سره مغفرت غواړم د رسول الله صلی الله علیه وسلم مغفرت غوښتل دا په دې معنا نه و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه نو ګناه کېدل بلکې دا په دې معنا باندې وو چې هغه منازل او مرتبې چې الله جل جلاله ده ته ورکړي وي نو د هغه منازلو او د هغه مرتبو د پوره کولو لپاره به یې الله ته زارۍ کولې چې الله بخش خو ستا ستا جنت خو ستا ستا مګر په جنت کې چې ډېرې لوړې لوړې مرتبې دي یا الله هغه ته مې ورسوې په بل حدیث کې راځي چې امام مسلم رحمت الله علیه را نقل کړی دي د ابي موسی اشعري رضی الله عنه په روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې وفرمایل ان الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای باور وکړي الله جل جلاله یو ځلې د شپې خپل رحمت وړوي د دې لپاره چې کومو کسانو د ورځې ګناهونه کړي دي هغه معاف کړي په دې شرط چې دا خلک وغواړي او یو ځل د ورځې رحمت غوړوي د دې لپاره چې کومو کسانو د شپې ګناوې کړي دي هغه ټوله پکښې معاف سي یعنې دا که چیرې ټوله ورځ یو چا ګناه کړي ماښام د شپې په راتګ سره د الله څخه مغفرت وغواړي الله یې یقینا ورمعافوي او که ټوله شپه ګناوې کړي د ورځې په راتګ سره د الله څخه مغفرت وغواړي الله ټولې ورمعافوي په دې کښې شک نشته یو حادث به لا بل رانقل کړو د ښه روښانوالي لپاره چې امام بخاري او امام مسلم رحمهما الله دواړو را نقل کړی دی د ابي سعید خدري رضی الله عنه په روایت باندې متفق علیه حدیث دی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ول ای انسانانو ستاسو مخکې یو کس و چې نن یې مړې کړي وه نه نوي انسانان یې وژلي وه د دې نو د نه نوي قتلونو وروسته یې د یو چا څخه پوښتنه وکړله چې ما څه خو دومره ډېرې ګناوې سوي دي زه څه وکړم هغه کس چې ډېر معلومات یې درلودی هغه پر یو راهب باندې ښودنه ورته وکړه چې چیرې یو ځای راهب ستا ته ورسه هغه راهب ته هغه به کونډې لاره در وښیي چې الله تا ته معافي کوي څنګه یې کوي آیا ستا لپاره معافي سته او که نسته دا کس رالی هغه راهب یې پیدا کړ هغه راهب ته یې وویل چې ای راهبه زما لپاره بخښنه سته ما دومره مړي کړي دي نن یوې قتل مې کړي دي هغه کس ورته الله فقتله فکمل به مئه هغه کس چې ورته وویل چې ستا لپاره بخښه نسته تا نن یوې انسانان وژلي دي ستا لپاره به د بخښې لاره چیرې وي دغه قاتل را ولاړ شو پر دې راهب یې هم توره راکش کړل دا راهب یې هم ووژنه سل مړي یې پرسوه بیا یې د یو چا څخه پوښتنه وکړه چې ما خو شل مړي پوره کړل آیا زما لپاره به د بخښي یوه لاره وي یو چا بیا پر یو سړي باندې معلومات ورکړي چې هغه عالم و چې ته ورسه دغه عالم ته کوندې خدای یوه لاره درته وښیي د مغفرت او دا به درته وښیي چې ستا لپاره د بخښي لاره سته یا نسته دی رالی هغه عالم ته د هغه عالمه څخه یې پوښتنه وکړل او داسې یې ورته وویل فقال انه قتل مئة نفس فهل له من توبه فقال نعم سړي ورته وویل چې ما خو سل مړي کړي دي آیا زما لپاره د توبې لاره شته آیا زما لپاره توبه شته چې الله مې معاف کړي فقال نعم هغه ورته وویل ستا توبه هم الله قبلوي او هغه څوک چې ستا او د توبې په منځ کې حائل جوړ سوی دی د هغه توبه هم الله قبلوي د ورته وویل نو څه وکړم ما خو سل مړي کړي دي کوم کار چې زه ترسره کړم نو توبه به مې قبوله سي هغه سړي ورته وویل ولته داسې وکړه پلانکي ښار ته ولاړ سه په هغه ښار کې داسې خلک شته چې د الله عبادت کوي ته هم د هغو سره په څنګ کې د الله عبادت کوه او خپل خپلې سیمې ته مه ځه خپل ښار ته مه ځه خپلې مځکې ته مه ځه ځکه دغه مځکه چې ده ستا قتلونه باندې کړي دي دا نه ده ښه ته هغه ښار ته ولاړ سه ته د هغو خلکو سره یو ځای عبادت کوه الله به دې توبه قبوله کړي دا قاتل خوشحاله شو، خو را روان شو، پر لارې چې راتلی، پر نیمه لاره باندې ملایکه ورته راغله د مرګ. دی یې وواژه، وفات شو، پر د هغه ځای پروت دی، د اسمانه څخه ملایکې راغلې، ځینې ملایکې د رحمت دي، ځینې ملایکې د عذاب دي، د هغو تر منځ جګړه شوه، د رحمت ملایکو ورته ویل چې موږ یې اخلو، په ښو نعمتونو باندې یې مامور ګرځوو، او ملائکو د عذاب وویل چې موږ عذاب وله ورکوو د دوی تر مابینځ دا خصومت روان و چې یوه بله ملایکه راغله او د دوی تر مابینځ یې صلح ور وکړه او ورته ویې ویل چې دی خو توبې ته روان و د توبې مځکې ته روان و د عبادت مځکې ته روان و تاسو دا مځکه راګز کړي که دی و د نیکانو سیمې ته، د نیکانو ښار ته نږدې شوی و، ډېره لاره یې طی کړې وه، نو د رحمت ملایکې دې واخلي، د عذابه څخه دې خلاص شي، او که لږ لاره طی کړې وه، د رحمت مځکه ورته ډېره پاته وه، نو بیا دې د عذاب ملایکې واخلي، عذاب دې ورله ورکړي. دا مځکه چې ملایکو راګس کړه، دا سړي مزل کړی و د رحمت او د عبادت و ښار ته نږدې و تر هغه ځای چې دی را روان سوی و نو د رحمت ملایک واخیستی د عذاب څخه خلاص شو او په یو روایت کې راغلی دی چې دی فقط یوه لوېشت و هغه ښار ته چې هغه عالم ورښولی و یوه لوېشت به لابود یې مزل کړی و نو ځکه د عذاب څخه خلاص شو دا د رحمت او د مغفرت او د توبې یو ډېر ښایسته مثال دی او ډیر عجیب عبرت پکښې دی په دې موضوع کې په دې حدیث کې انسان باید ګټه ځینې پورته کړي انسان باید لاوباله پاته نسی د الله څخه توبه وباسي ځکه د الله عز وجل رحمت ډیر پراخ دی دا احادیث څو دانې چې بیان سوله نور احادیث هم بیخي ډېر ستا خو د مؤمن مسلمان لپاره یو حدیث هم کفایت کوي او هغه متصوفین علما وایي اهل السلوک وایي وایي که چیرې یو څوک الله ته ځان نږدې کوي اول منزل د منازلو څخه توبه ده توبه څه ته وایي توبه رجوع ته ویل کیږي چې یو سړی د مضموم او د بد کار څخه رجوع وکړي و نیک کار ته او د علماو پر دې اجماع ده چې د هرې ګناه څخه توبه ایستل واجب ده دا د علماو اجماع ده پر دې خبره باندې مګر یوه خبره سته دا خبره لازمي ده هغه دا چې یو کس داسې ګناه کړې وي چې د الله حق یې خوړلی وي لمونځ یې قضا کړي روژه یې خوړلي زکات یې نه ورکړي حج یې نه ادا کړي زنا یې کړي درواغ یې ویلي نور داسې ګناهونه یې کړي چې د الله حق یې تر پښو لاندې کړي د الله مخالفت یې کړي دا کس چې توبه باسي درې شرطونه غواړي دا درې شرطه که دې پر ځای سول نو ستا توبه قبلې شي هیڅ شک نشته ستا د توبې په قبلېدو کې خو دومره آیاتونه دومره احادیث بیان سول دومره مثالونه بیان سول پر هغو چې مؤمن مسلمان یقین ولري نو دغه شرطونه کې پوره کړل پر دې به هم یقین لري چې زما توبه قبوله ده او که چا د یو بل انسان حق خوړلی و په هغه ځای کې بیا درې څلور شرطه سته کې د الله حق تر پښو لاندې کړی وو د الله مخالفت یې کړی وو درې شرطونه یې دي اول شرط یې دا دی چې د ګناه څخه به ځان فارغ کوي په کومه ګناه چې دی اخته دی دا ګناه څخه به لاس پرېولي د ګناه څخه به قطع کړي چې کله د ګناه څخه فارغ سو بې ګناه سو دا یو شرط یې پر ځای کړي او دوهم شرط یې دا دی چې کومه ګناه ده کړې وه د هغه څخه فارغ شو کلکه پښیمانې به باندې کوي چې یاره دا ګناه ما وکړل دا مې ډېر بد کار وکړي ډېر زه سخت پښېمانه یم. او درېیم شرط یې دا دی چې ډېره کلکه عقیده او باور به لري او ټینګه اراده به کوي چې بیا به دا ګناه نه کوي ګناه به پرېږدي پر ګناهو پښېماني کوي ټینګه اراده به کوي چې بیا به ګناه نه کوي دا درې شرطونه چې پر ځای سول نو الله جل جلاله د ده توبه قبلوي او که دې د یو بل مسلمان حق خوړلی و غلا دې ځینې کړې وه هغه دې قتل کړی و ښکنځل دې ورته کړي وه غیبت یې کړی و او یا د یې بل حق تر پښو لاندې کړی و په هغه کې څلور شرطه دي یو شرط یې دا دی چې هغه ګناه چې تا کړې وه هغه به پرېږدې ښکنځل دې پخوا ورته کول بیا به یې نه کوې غیبت یې کاوی بیا به یې نه کوې او دوهم شرط دا دی چې ته به پر دغه کار پښیماني کوې چې یاره ما چې دا سړي ته ښکنځل کړي وه یا مې د دې سړي غیبت کړی و یا مې دا سړی وژلی و یا مې دې سړي ته نسبت د زنا کړی و تهمت و بهتان مې باندې ویلی و دا ډېر بد کار ما کړی و پښېماني به باندې کوې. درېیم شرط یې دا دی چې کلکه اراده به کوې چې بیا زه دا کار نه کوم، ټینګه اراده مې ده چې بیا به دې مسلمان ته زه تاوان نه رسوم. او څلورم شرط یې دا دی چې ته به د هغه مؤمن مسلمان رضایت لاسته راوړې. که دې مال خوړلی و ځینې مال به بېرته ورکوې. که دې نسبت د زنا ورته کړی و یا به پر ځان حد قذف منې یا به د هغه عفه ترلاسه کوې د هغه رضایت د هغه معافي دا څلورم شرط دی الله جل جلاله خپل حقوق ټوله بخښي خو د بندګانو حقوق نسی بخښلی ځکه تا چې د بنده حق وخواړي یو خو چې د بنده حق دی بل د الله حق هم پته پسې سته الله درته وایي وایي ما ته د دې څه منع کړې وې چې زما پر بنده به ظلم نه کوې زما د بنده حق به نه خورې ولې چې دا حق وخواړي نو ته به د الله رضایت د الله جل جلاله څخه بخښنه غوښتل دا خو په آیاتو په حدیث ثابته سول چې الله یې درته کوي مګر الله د خپل بنده حق نه در بخښي د هغه بنده رضایت به ته لاسته راوړې اوس نو دا یو سوال پیدا کیږي وایي که چیرې یو چا د یو چا مال خوړلی و هغه کس یې نه سوای پیدا کولی چې مال ولا ورکړي نو وایي دا کس سره په کار ده چې توبه وباسي هغه کس یې نه سوی پیدا کولی د هغه کس په نوم دې هغو نه مال خیرات کړي امید دی چې الله جل جلاله یې د قیامت په ورځ د هغه د حق خلاص کړي او یا دا چې یو چا قتل کړي بهتان یې ویلي غیبت یې کړي د یو په یو بل ډول باندې یې حق خوړلی وي د هغه لپاره هم دا سته چې څوک الله ته ډېرې زارۍ وکړي ډېرې اوښکې توی کړي نو یو حدیث شریف مفهوم دی وایي د قیامت په ورځ باندې به دغه کس راوستل سي او هغه کس به هم راوستل سي چې دا یې حق خوړلی وي و هغه کس ته به وویل سي چې حق یې خوړل سوی دی چې ته د اسمان طرف ته وګوره کله چې دی د اسمان و طرف ته وګوري نو دی به ډېر عجیب عجیب نعمتونه وویني او بیا به ووایي الله دا عجیب عجیب نعمتونه او دا لوړ لوړ مقامات دا د چا دي د الله عزوجل له لورې به ورته وویل سي چې دا د هغه چا دي چې قیمت ئې ولري دی به ووایي چې د دې قیامت به د کم ولي د کم نبي سره ورسره وي بیا به غږ ورته وسي چې د دې قیامت ستا سره در سره دی دی به ووایي ای الله زما سره خو نسته قیامت کمه دی زما سره قیامت کوي زه خو یې د سي ورکوم دا لوړ مقام لاسته راوړم ده ته به وویل سي چې د دې قیامت دا دی چې ته دا خپل ورور مسلمان ته مغفرت وکه عفو ورته وکه بخښه ورته وکه ته چې ستا حق خوړلی دی هغه ور معاف که الله به تا ته دا لوړ نعمتونه درکړي نو وای دی چې هغه لوړو نعمتو ته وګوري وایي زه نو دا څه کوم بیخي مې حق ور بخښلی دی یا الله ما ته لوړ نعمتونه راک خو د الله جل جلاله دربار داسې دربار دی چې خالي لاس څوک نه ځینیږي دومره نعمتونه یې دي چي هر څوک هر څومره وغواړي الله یې ورکي الله وایي ای بنده ته به په غوښتلو ستړی سې خو زه په ورکولو نه ستړی کېږم خو دا شرط پکښې دی چې ته به غواړې غوښتنه به کوې داسې نه چې ته په ګناهونو کې سهار و ماښام اخته یې الله غفور رحیم دی الله غفور رحیم دی دا رقم نه بلکې دا شرطونه به پر ځای کوې ګناه به پرېږدې پښېماني به باندې کوې کلک اراده به کوې چې بیا به زه دا ګناه نه کوم نو الله عز وجل یقینا غفور رحیم دی ستا ګناه در بخشي که ته یوه ګناه خلاصوې بله شروع کوې ته یوې سر د بلې پای درواغ ووایه غلا پسې شروع کړې غلا خلاصه کړې دوکه پسې شروع کړې دوکه خلاص کړې چې تاریک الجماعت پسې تاریک الجماعت د جماعت وخت چې تیر شي کی چې د ګنهونو څخه ځانونه وساتو که کومه ګناه راڅخه وسي داسې الله دا لاره راته خلاصه کړي چې د ګناه بخښه د الله څخه وغواړو ځکه که چیرې د ګنهونو څخه بخښه ونه غوښتل سي او د هغسې ګنهونه پاتې سي په یو حدیث شریف کې راځي چې بیا به د هرې ګناه په کولو سره یو تور ټکی پر زړه باندې پیدا کیږي دغه ټکي به ډېرېږي ډېرېږي ډېرېږي به اخر به زړه تک تور وګرځېږي کله چې زړه تک تور وګرځېدی